بسم الله الرحمن الرحیم سورہ روم کې الله د قیامت اثبات او مسله توحید په دلایل عقلیه سره پیش کا په سورہ لقمان کې الله په دیوانه سره پیش کړي دلایل نقلی دا حکیم د دنیا نه چې هغه حضرت لقمان حکیم رحم الله دی او بعض دلایل عقلیم په دې صورت کې پیش کړي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پوری په معنا دی تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب دی چې حکمت نه ډک دی د جمهور علما په نوم د لهو الحدیث نه د غنا او د سرو د غاسباب او سامان دي په خوا به دلکې توري باجا ربا په غستو نوز داوی په خلق ریډو ټیپ او وی سی آر اخلي الله وی باز خلق اغله لغب وال سامان اخلي ومن الناس باز خلقنا من ها سوق دي یشتری چې اخلي هذا خلق الله دا دا الله مخلوق دی داونی بوټي غرونه اسمان نور سپوږمۍ ستوري فاروني نما توخی ماذا خلق الذين من دونه سشه پیدا کړی یا کسانو چې لاود دی الله نه چې تورت معبود حاجت روا مشکل کشاوه بل الظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان دی په گمراهی ښکارا کې ولقد آتینا لقمان الحکمت بیشک ورکړو موږ لقمان حکیم رحم الله ته حکمت د جمهور علما په نیزه دا ولی پیغمبر نو اگر چې بعض علما دا قول کړي چې رسو پیغمبر خو جمهور په دی دي چې حضرت لقمان حکیم دا ولی الله ولقد آتینا لقمان الحکمت الله دې شکر کړو موږ حضرت لقمان رحم الله ته حکمت انشکر لله دا چې شکر ادا کا خاص الله نو دا الله د نعمتونو شکر ادا کا ومن یشکر چا چې شکر ادا کو فینما یشکر لنفسه نو شکر ادا کول د پار د خپل ځان دی ومن کفر او چا چې د الله د نعمتونو ناشکر وکا فین الله غنی حمید یقینا الله دې پروا استایل شي وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یاد کا وخت چې لقمان حکیم لابنه خپل بچی تا وهو يعظه او دور ته نصيحت کولو یا بني اے بچی زما لا تشرک بالله دا الله سره شرک مکوا څوک ور سره برخیدار نه جوړوا ان الشرک یقینا شرک لظلم عظیم خامخ ظلم دی مشان الله وصیت کړو نو انسان ته دیواله دی په بار نور پلار دې کې حملته امه پور تکړه دل رمور دې په خېټه کې وهنن کمزوریا بوجو علا وهن پاس د کمزوري وفي سواله او جدا کول دې فی عامین په دوو کالو کې شودو نه دوو کالو پورې دل شودو ورکړو او دمر عمر دې په خېټه ساتلو دا چې دې پیدا شو د دې لپاره چې دې رب او مور او پلار شکریا ادا کړي انشکر لی ولوالدیک دا چې شکریا دا کوما ولی والدې کو د پار د خپل مور او پلار دې د پار د مور او پلار تکلیفونه برداشت کړي چې ته د مور او پلار او درف شکریا ادا کې الی المسیر الله او ما طرف ته واپس نیدل و ان جاهداکا کچری کوشش کوي ستاره مور او پلار ستا بارکه علا ان تشرک بی دا چې ته شرک کې ما سره شریک کې ما سره ما هغله سلک به علم چې تعالی رب هغه په نشتا فلا تطعهما ندی کې مور پلار مو بنا وصاحبهما فی الدنيا معروفا مرګرتیا کو د دې سره په دنیا کې د نیکی طریقې مطابق مور پلار نعوذ بالله من ذالک کافر نه هو پته حق ده یات به الله را دی ولی الله قیامت رجل به حاضر کی هر ځای کی چی ک ذرا ذرا ملی ان الله لطیف یقینا الله بارک لی دن کرے پنرو نرو سیزنو خبردار عالم خبیر او خبردار دے الم ترو ګورین تاسو ان الله یقینا الله سخر لكم تابع کړی دي تاسو لپاره ما ها فی السماوات چې پاسمانونو کې نور سپوږمۍ ستوري وریاض دا ټول تابع کړی وما فی الارض او هغه چې پزمک کې دریابونه نهرونه حیوانات دا ټول تابع کړی واسبع علیکم نعمه او پورا کړی دی پتا سبحان می واسبغ اتم پانا معنا ده واسبغ پورا کړی دی علیکم پتا سبحان نعمه نعمت نخبل ظاهرتن ظاهر و باطن او پټ علماء لیکلی ظاهر نعمتونه د دنیا دادی او باطن د آخرت غویا پټ کی کنه باطن عیبونه پټ کړی عیبونه چرا بللی اغی یارا بلی دی الى عذاب السعیر عذاب سزون کتاب ومن یسلم وجهو اغا چاچ تابی کو خپل زان الاللہ اللہ تا ذکر دو وجهو دے مراد تطول بدنو طول بدن اللہ لتابی کو وهو محسن او حال دارے چدے نیکمل کو ان کے دخپل پیغمبر تابدار دے فقد استمسك بالعروة الوثقى بیشک منګول لګول د پکړای مضبوطه باندې یو مضبوطه کړای او رسې پلاسو کې رونیوا ویل الله عاقبت الامور او الله ته انجام د ټول کارونو ومن کفر چا چې کفر کو فلا يحزن ک کفره خفد من کی تعالی کفر باغ الینا مرجعهم زمون طرف ته واپس کېدل من خلق السماوات والارض سوګ دې چې پیدا کړی دی اسماني نازم کې لا یقولن الله مخامخ وای دی الله قل الحمد لله واتول تعریفنا خاص د الله د پاره وی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دین په هیڅ نه دا سیائی با ختم شی قلمون با ذری ذری شی و درد علوم با ختم نشی ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ دے غالب و حکمت والا ما خلقکم ندی پیدا کول ستاسو ولا باسکم ندبار را پورت کول ستاسو الا کنفس واحدہ مگر پشان د نفس یو ان الله سميع بصير یقینا الله دې ریدن کې ولیدن کې علم تر تګورنا ان الله یقینا الله یلج الليل فی النهار دن کیش په پرس کې اورج النهار فی الليل دن کی رس پشپې کې وسخر الشمس والقمر تابع کړه د نور اس په مې کله یی ټول روان دی لا جل مسنا تر هني ټی معلومه پوره وان الله بما تعملون خبير یقینا الله تاسو تاسو کوم عمل کوي خبردار دی ذالک دا بأن الله پدی سبب چیکنن اللہ هو الحق دا اللہ رشتیا دے دے پرشتنی معبود دے وانما يدعون من دونه الباطل او یقینا هغه چې دای را بلی سوا د الله نه هغه معبودان باطل وي دا عبادت دا باطل له وان الله یقینا الله العلی الکبیر ان فی ذلک بیشک پدی کل آیات خامخا نشانات دی لکل صبار د پار د هر یو صبرناک شکور او شکر گزار و اذا غشیهم موج کله چې پټ کی دی لره موج چپا کذللی پشان د ور یو دعو الله مخلصین له الدین را بلی دی الله خالص کون کی الله لو خپل بلنی د دین او د تابعداري فلما نجاهم الى البر کله چې الله نجات ورکړي دوی ته د اوچ طرف ته فمنهم مقتصد بعض پدې کې درمیانه په توحید باندې مضبوط پاتې شي لکه حضرت کرم رضی الله تعالی عنہ چې دریاب کې اداره پزره کې الله توحید تسینو کولاو کا وما يجهد انکار نکي جاتنا زمون آیاتنا الا كل خطار مگر هر یو دوکباز چنه بشي د فقول عذاب والد پلار او ولده د خپل بچونه ولا مولود او ناغه بچي هو جاز عن والده شيئا چې دې دغه د فقول عذاب د خپل والدینو نشین زربر اولاد د والدینو عذاب نشي د فقول او تفسیر روح المانی کې لیکلي چې غیب ټول په دې پنځو کې نه دي بن ادا خبره ځکه یاد ساتي بعض مشرکین چې دې قائل دي چې مخلوق سره علم غیب شته ویل علم غیب مخلوق سره نشته او دا پنځه سيزونه لري دین په نور وی پوي امام روح المانی وی علم غیب غیب په دې پنځو کې بن نه دي دا پنځه سيزونه جواب د تپوس مطابق راغله دې بارکه تپوس شوه